بسم الله الرحمن الرحیم باب النهی عن تقدم رمضان بصوم باب د په بیان د نارواوالي د مخکې کولو د رمضان نه یوې روزي لرا بعد نصف شعبان پس د پنځلسم د شعبان نه د شعبان کې پنځلس ته ورسی نو بیا هغه طرف ته روزي منی وه ځکه چې رمضان ته قوي شي رمضان ته برابر شي هغه نفلي دي دا فرض دي فرض فرض اهم دي د چانه د نفل نه دې نه من راغلی دا پادش رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کړی دي هغه د نبی رسول الله صلی الله علیه خصوصیات دي البت په عام انسانانو کې عامو کې بیا ته هغه سره مستثنا دي الا لمن وصله بما قبله څه مطلب یو سړی دا دی چې هغه د شعبان اول نه روزه نیسي پنځه ورځې تیرې شي په روزو شروع شي بس نو بیا د خپل عادت ته مخکې نه الا لمن وصلوا بما قبله زين او وافق عادتا له دې باندې ځان پیاکا یا دغه یو رسم د رمضان نمخ کی یا د نصف شعبان نرستو د د عادت سره موافق شي وی پی انا شوم امام نووی سے وی بی ان کان عادته صوم الاثنين والخميس مثال په تور باندې د یو سړي عادت دالې چې د ګل درځي او یوم الخمیس دا نن زیارت ورځ دا د عادت ته چې د زیارت ورځ او د پیر ورځ چې دن هغه روزه کیږي اوس دا پیر او دا زیارت دا په نصف شعبان اخر کې هم راځي نو چې اخر کې هم راځي او د مخ کې نه دا عادت چې د زیارت او د ګل درجه روزه کیږي ځکه حدیث پاک راځي نبی رسول الله وایي نبی رسول الله د نسلا صلی الله علیه وسلم وی دې رب کې الله ته اعمال پیش کیږي نو زه په دې خوشاله یم چې زما اعمال الله ته پیش کیږي چې زه روزه دار یم چې یو سړی هغه دا وی چې را زما د عادت ته د ګل درځي شنبه یک شنبه دو شنبه دو شنبه او پنځ شنبه زما د روزي عادت ته نو کاغه د نس په شعبان د رسول راځي نو کوم دی نیول شي هو بیا کو نه بیا دا مطلب درې باب باب النهي عن تقدم رمضان بصوم او یومین یا د دوو الا ان یکون رجل کان یصوم صومه مگر دا کو یو سړی چې هغه بعد هغه یو ورځ د رمضان نمخ کې دا به روزه کیدو رمضان نمخ کې نه هو لکه دمل پیر رضوا یا داسې رضوا فلیصم ذلک اليوم نو دا مخ کې رز چې نه فلیصم ذلک اليوم هغه رز روزه دي چې خدا دا هغه رز روزه ده چې د رمضان نه زموږ داخله شو رمضان نه ورځ مخ کې او د نصف شعبان چې کوم دین له سره شعبان وجه نشي نهایت ضعیف عام ضعیف نه نهایت ضعیف پڑھی انا بي ارضان عمر بن ياسين رضي الله عنه عنهما قال من صام اليوم من صام الذي يشك فيه سوف چې روزه شفاعت کې شپای کې شکی فقد عصى ابو القاسم نو د نافرمانی وکړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ابو القاسم سره نافرمانی وکړه وایا دا ما يقال عند کله چې سړی میاش کوی نو سبا وای زمون خلک چې میاش ویني والسلامت والاسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير دا دعا اول یو دعا دی ورځ کې هلالي اخر کې یو دعا دی پاتې شي هلالي سوال لسمه چې نو بدري او ام قمر دی قمر هلال بدر هو گیا اول یو دوا دی ورځو کې هلال نری شي بیا چې اخر کې دوه درې ورځې پاتې شي بیا هلال او په سوال لسمه کې بدلی سوال لسمه کې صحیح بدلی او په باقی مانډو کې قمر قمر ورته عبارت وایي ماشاءالله حاشیه دو شیخ زاده کې مې کتلی دي د بیزاوی په شرح چې جنگ بدر ته بدر یو خو عام وجه تسمیه دي او جنگ بدر ته بدر ځکه وي چې د کې سوال له صحابه شي دل شیو هغه د سوال له سپو مې ځکه چې جنگ بدر خبره پیره شوه دا د ناشنای لګا کله مو ته استاد د خبرو مې استادي یې مفتی سي وي زمو خدا حال وي دلته کې سره و چا ولا املوک ورکو یو په نه خسته پاسته پاسته دا تور املوک چې کنه پوچي وي دا پاسته نه ډېر مزدای وي دا ولا چا ورکو نو ماخامي روزمات مې رست ورګړو نو هغه خروجه چې دا هغه ماته کړو هغه ځان مور کړو وی چې صاحب پښمنی کې به وخورم دې کې پښمنی کې نو خوراک کړ دې هغه ارشي دي نو خیال دار چې دا اوس ما هم درې سو ګوري وی سړي له आवाज وکړي چې کاکا او ته ها بانګ نه وای چې سو ما نور نه غلا کړی چې زه امر خلاص کړم بیا بانګ وای ټیم خطه دې داخلي مې زمو خلک چې بانګ نه جوړي وی ناسوارو چونډای زر الا یو ګټو بو الکه ته ګټو بو زیا اول ته ټیم معلوم ک په نشه کې دا ټیم سبا خطه لري بانګ ته مګورا چې ته بانګ ته وګوري باندې چوری شي لس منټه ته شاپور کې خو بس چلو ماشاءالله شاپور شهر رحمه الله الله دې وبخي قاری تلوي قاری والضحى الم نشرح اذا زلزلت والعاديات بدک ابو ویسان اس کی او سهار به څنګه په سوري کې بام اویل شو دوه رکعات سنت او بس ډایرک مستعدل او چې موږ به وشو عوامو جماعت تبا موږ نه راځي جماعت کې طالبانو ځلي دی بیا قران درس ته پاشي امیر شیخ لیټونه بندوا لیټونه بندوا امیر بلا خلک بنو ته خلک وګان خلک اوسو امیر ته لږ په صبر وکړه کنه چې موږ موږ کنه پیزار هغه به غرب هغه لیټ په بند کړو رب دبل جماعت ته مو نه راځي موږ نه کدا شي نه پرې کوټ کوی نه انتر نه شي جماعت بیا خپل ټیم په هغه ټیم بټاله والی شو طالبان برا پاسې د سبق اورو عارف شذی کی انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دي ترمذی شرح کی چې په روزه کې چې دین هغه موس په غلط کې کول د وخت کول بیا وی هاذا عمل قطانی دیوبند دا د دیوبند علماء د کثر زړه طریقه او دې کې حکمت هم دی چې ته سم د سموس کوي کنه نو خلک ویږي او کچره ته سم دس نه کوي بيد کیږي بیا لمون زم نه کوي حالي طرح تاسو نه کوي او چې وخت موږ کې سره پلان کې وخت موږ کوي او بیا بیا کو سو کار کوي او کو سو کو لکیږي کو سو سره خو د وخت او موږ کې شي کومه وایي زکا سبحان الله دا سحر په موږ کې چې تاخير دی نو رڼا مقصود نه بلکې د جمع ډیرواله مقصود دی او پروژه کې د جمع ډیرواله په اول وخت کې نه چې په اخر وخت ام دا وجه ده چې په سفر کې صحابه کرام وو نبی رسول الله چې څنګه بان شوه دې ټیم شوه دې تاریخ مستوي دې ځکه د بل چا دراتو سه امکان نو دک کسانو سفر والو دا رستو کول مقصود نه دي رستو کول خو د پاره د کثرت د جماعتي چې کثرت د جماعتي نو بس بیا په تقدیم مونږ دې نه ټیک دی دوالو بانګونو ترمنځ د دک فاصله وا چې بلال ته برا کوش چې بانګ به وي او دې به ور اوخت او بس بانګ به شروع کو دور ټیم پکې نو سم مطلب او ابن ام مکتوم سے بچدن د تبا د خطو اذانو اکثر به صحابه کرام ورمنډ د کجوري خلیت او په پسې دک کې پښمنه او بس دا دا هغه تقریب ویل دي اندازې ویل چې بس قدر دومره فاصله بوا چې هغه برا کوشو او دې به اوخته نو پښمنه به په اخر ټیم کې شو پښمنی کی تاخير مستحب دي نو صحابه کرام به چې بلال سے اذانو کو د دې کجوري د پاسه او بس دک کې پښمنه اوس وای دا یو لګی دا کوم لګی دا ان مرګ نه نه لک صبر وکړه دې کی لک صبر وکړه لک صبر تیجه پر به شي پدې به شي پدې ته به شي ها بل حدیث کې دا نقطه راغله ليرجع قائمكم چې تاسو کوم اولار دی چې هغه کور ته وبشي او هغه چې الله پښمنه نه راغلی او چې کوم ودی چې هغه راوي شي چې کوم ودی هغه شي تاویل شي اوسم په حرمینو کې آزان ویل کیږي تعبیر آزان ویل کیږي دې تا وره بیهقی پر روایت باندې مفتی رشید احمد رحم الله احسن الفتاوا دیم جلد 291 صفحه دیم جلد 291 صفحه هغه وی د نبی رسول الله په وخت کې دا اذان وو روایت ذکر کړل چې دا اذان منسوخ کړل مسائل حل شو مسله حل شو ګان نشوي سړیا ځان له وګوري کنو بیا با ځان ته وګوره ځان له کنه ما صرف حواله درکړم دیم جل 291 نو حکم دی 100 صفحه هاي کی بازار له وګوري او کې سره اذان د تهجد وای نو دا دلته زموږ کې ویل کیږي نه وای دي کنه مو ستاره کو دا دې تر نه وړي بس په دې قائل دي چې لګا داشته دي خو دې ته وروړي لم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا او دا دا دا چې خبره ده په رمضان کې خبره ده خبره ده عام خبره دې نه ومني